عشر څه ته وایي واجب دی فرض دی او که سنت دی حضرات عشر دغسې فرض دی لکه عینا زکات لکن زکات دغه ته وایي چې یو سړی تاجر دی څلوېښتمه روپۍ وباسي دا څلوېښتمه روپۍ د خپل مال ایستل دغه ته زکات دغه رنګه دغه تاجران دکانداران یا کپړې خرڅوي یا کتاب فروش دی کتابونه خرڅي یا یو سړی غالي خرڅي دغه نور لوښي خرڅي هغه بیا قیمتیږي حضرات هر کله چې هغه قیمت نصاب ته ورسېدي نو په دوه سوه روپو کې پنځه روپۍ دي په څلوېښت کې یوه روپۍ ده یعنې په څلوېښت زره کې زر روپۍ او په څلوېښت لکه کې یو لک زکات کېږي دا هغه د تجارت اموال او د دکاندارۍ مالونه دا به قیمتي وي او تخمینا چې څو ارزې دي دی به د هغه بابه دا زکات باسي د کال په آخر کې چې کال باندې تیر سي او دغه تاجر د پور خلاص وي د ایالو د بچانو نفقه ولري هغه مازاده پیسې زائدې پیسې چې هغه نصاب ته ورسېږي شرعي نصاب ته دا نو زکات کېږي او عشر بیا دغه ته وایي چې حضرات یو سړی عشري مځکه لري نو په هغه غنم یا وربشي یا جواري یا ماش یا نور دغه شیان یا دغه د مالجات مځکې دي چې ګندنه او تر تیزکو تر فچه او ملی دا ټرماټر او پیاز لوبیا، پټاټې دا شیان په کلي نو چې په کال کې دوه واره، درې واره، لس واره دا مځکه حاصل کړي، لس واره بیا دی دا عشر باسي. حتی کتاب راوړي، هدایه شریفه چې یو سړی غره ته ولاړ سي، هلته شنې وکړي. دا درخت د شنو په دا غرو کې سته نو هغه یوه لمن یوه رخچنه یوه غبرګه شنې ټولې کړې دی مکلف دی د هغه لسمه حصه دا به دی وباسي د هغه رنګه په عشر مځکه کې یا په جبالو په غرو کې یو سړي عسل پیدا کړ حضراتو هغه عسل که لږ دی که ډېر دي حضرت امام صاحب مبارک فرمایي د هغه عشر وباسي نو عشر هم دغسې فریضه ده لکه زکات لکن زکات کې که سړی پوروړو دغه مالدار په اندازه د پور زکات څخه دی خلاصېږي یتیم خلاص نابالغ خلاص دی پوروړی خلاص دی او هر چې د عشر مسله ده دا د مځکې حاصل په هغوی کې نو لوی و کوچنی بلا فرق دي نر و ښځه بلا فرق دي او هغه مدیون پوروړی یا نوی پوروړی دا بلا, بلا فرق دي پر هر چا باندې چې عشر مځکه ولري د هغه څه حاصل وباسي یا په غرو کې دا میوې ټولې کړي لسمه حصه پر ده تړلې ده دا فریضه ده چې دی یو مساکینو ته ورکوي والسلام